کلمې نه اخیستل شوی یعنی بی دینی. دیموکراسی او سیکولاریزم یا الحاد رابطه او تعلق یو د بل سره داسی دی لکه رابطه د فرع له اصل سره. لکه رابطه د شاخ د ونی سره. لکه رابطه د میوی د ونی سره. که ونه ښه وه میوه به ېم ښه وی او که که ونه خبیثه وه میوه به ېې هم خبیثه وی. سیکولاریزم یا الحاد اصل یو معاصر کفری مذهب دی. چې د دنیا د ټولو چارو څخه لکه سیاست، ټولنه، اقتصاد، اخلاق او قانون څخه یې دین په کلي ډول نفی کړی دی او سیکولریټي، دایرة المعارف برتانیه داسې تعریفوي چې سیکولر یا الحاد هغه مذهب دی چې غواړي خلک د دنیا د آخرت د طرف نه دنیا ته متوجه کړو او د دین نه یې دنیا ته واړوي مادیاتو ته. او دیموکراسي بیا د سیکولریزم یو سیاسي بخش دی، د سیاست په برخه کې د دین څخه جلاوالی او د دین نه انکار دی. اوس که ته دا خبرې کړې نو دیموکراسي خو اوس کوتره ده، کوتره. ډېر خلک پرې غولېدلي. ته چې اوس دا خبرې کوې چې دیموکراسي خو د الحاد سه تړلی، او دا د معاصر الحاد یوه شعبه ده دا یې نه در سمیني اوس بیرته موږ مجبور یو چې اصل د دیموکراسۍ چې دا کلمه د کومه شوې او د نشأت ځای ته بیرته ورڅو چیرته یې نشأت کړی ای کومه زر پیدا شوه موږ مجبور یو چې اوس بیرته مغد ته لاړ شو دا خبیثه کلمه په یوه خبیث محیط کې نشأت ته رسېدل یې، پیدا شوې، تربیه شوې او مال ته ستره شوې ده. دیموکراسۍ تاریخ معلوم دی، کوم چې د غرب د منحرف مسیحیت پیروانو کې رامنځته شوې، په اورپا کې او بالخصوص اول اول په فرانسه کې منځته رغلي، هغه مسیحیت چې کاملا تحریف او د خپلو خواهشاتو او هوا موافق یې ګرځولی و. هغه مسیحیت چې یوازې د کلیسا په دیوالونو کې بند پاتې و، بس هغه هم څه رقم بند؟ یو خو دا چې د ټولنې نه پاک پرې ختم شوی و، فقط په کلیسا کې بند و او د ننه په کلیسا کې چې کله دی بند و، هلته څه رقم و؟ هلته یې دا لمونځ په سندرو او په ساز بدل شوی و، اوس کلیسا وې که تاسې وګورئ، هلته لمانځه ته څي يا هم که په هفته کې يو رې لاړ سي خو د غوس هم ساز او هرمونيې او طبلې ده ويل کي ده يې دی لمونځ ده او د نارينه او ښځو ګډ رقص په داخل د کليسا کې ده يې دی چي رهبانيت ده داسې يو دين وو او بل به يې څه کړل د خلکو په عقایدو بګې سوداګري کړله یعنی کله به چې یو چا ګناه وکړه کلیسا ته به لاړ هلته به کشیش او مشر ته ووی چې ما نه دغه جرم شوی هغوی به د بخښنې یو سند ورکړو په مقابل د پیسو کې دا توزیع اوس هم روانه ده عجیبه نه ده په کلیساو کې یعنې دی د بخښنې سندونه توضیح کول چې د تا دغه ګناه یعنې ما درې وارې شراب خوړلي د درې وارې شرابو د بخښنې دومره قیمت دي دومره قیمت کلیسا ته ورکړه برو به خیر داسې لوبې یې کېرخستې وې او بل څه شی و دی د علم او علماو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی و په موږ وخت کې موږ ټول هغه علوم چې په تجربه او مشاهده ثابت دي په سترګو منلي دي او اسلام د اوسیني انکشافات او اختراعات سه بلکل په ټکر کې نه دی بلکې په هره زمانه او هر وخت کې هغه ته لبیک ویلي دي ولې موږ خرافات نه منو او هغه علم نه منو چې په فرضیه او وهم باندې د ګډې نه یو څوک څویی مثلا د جهان په پیدایښت کې د بیګ بانډ یا لوی چاودنې نظریه دا موږ نه مینو دا ځکه نه علم دی او نه تجربه ده او نه مشاهده ده، نه د جهان پیدایښت کې څوک وو چې دا یې لیدلي وي او نه دا لویه هستي څوک په مشاهده ثابتولای شي. نور ټول هغه علوم چې په تجربه او مشاهده ثابت شوي دي، موږ هغو ته لبیک ویلی او زموږ دین هغو ته لبیک ویلی، مګر کلیساو د هر ډول انکشاف او د هر ډول علم په مقابل کې به دی خنډ وو. حتی تر داسې اندازې پورې چې ډېر ساینسپوهان یې وسوځول، دی اوس موږ ته علم او ساینس او تکنالوژي ښیي. نو هماغه و چې خلک د دې منحرف او خودساخته دین څخه انکار وکړ، یو کفر یې واخیست په بل کفر یې بدل کړ. دا خو څه عجیبه خبر نه وه؟ نو د داسې دین ته کړنو نه خو پرېښودل ښه دي. منحرف دین، لمونځ یې موسیقي او رهبانیت یې رقص، او د خلکو په عقایدو باندې تجارت او د علم او ساینس تکنالوژۍ په مقابل کې درېدل بس همغه وو چې خلک پرې پورته شول او د دې دین نه انکار وکړو دا یوه خبر او بله دا خبر چې دا دیموکراسۍ کلمه چې دا د دوو کلمو نه ترکیب شوې د خلکو حکومت ولې د خلکو حکومت ولې دی دې ته اړ شول چې باید د اکثریت رایه وي د اکثریت حکومت وي داسې یو تشکیل وشي د دې وجه څه وه په دې باید سړی پوه وي د دې وجه دا وه چې همدغو ظالمو کلیساو خپل واک په لاس کې نیولی و په اروپا کې د ظالمو کلیساو او دی به هر نوع ظلم او طغیان ته دینی رنګ ورکولو هر ظلم هر شرارت هر فساد هر قسم پجایب چې دی کړل هغه ته به دینی رنګ ورکولو نو خلک دې ته اړ شول چې یاره ته دوی دین نه موږ تیر او او نور د کلیساو واک هم موږ نه غواړو واک باید د ټولو خلکو وي دا یې ټولو کلمه یا سوشل کانټکټ دا هم یو الهادي نظریه ده او د دې نظریې ریشم الهادي ده دوی وی چې انسان په اول کې چې پیدا شوی ده بې تنظیمه وو او بل بیا دوی یو ټولنیز تړون وکړ سوشل کانټکټ دا په دوی کې ډیر مشهور دی دا یې وکړ او بالاخره دوی د ځان لپاره نظم او نسق جوړ کړ او دا د دین او د قرآن او د اسلام مخالفه نظریه ده په اول قدم کې چې آدم علیه السلام دنیا تر لېږل شوی د یوه نظم، د یوه نسق، د یوه شریعت سرر لېږل شوی او د مغه وخت نه چې شریعتونه نازل شوي د هر امت لپاره تر نن ورځ پورې انسان خودسرانه نشي کېدلی نو بالاخره دی څه وکړل د کلیسا واک یې واخستا کپیټل ته یې وسپارل یو کوپر یې په بل بدل کو یو پسات یې په بل بدل کو د کلیسا نه یې واک واخستا مالدارانو ته یې په لاس ورکو د دیموکراسۍ واک د چا په لاس کې دی د ټولو خلکو په لاس کې دی که نه نه کلی ټول د خلکو په لاس دا یوه درواغجنه خبره ده د دیموکراسۍ واک د کپیټالیزم په لاس کې دی د څه تنو سرمایهدارو خلکو او د یو محدود شمیر بدماشانو او ټول خلک په دې کې هیڅ رول نه لري نو دا د دیموکراسۍ اصل شو اصل یې څه شی دغه شی الها دوهمه جلسه په اسلام کې دیموکراسي ځای نه لري کله چې موږ د دموکراسۍ اصلي څهره ولوستله نو دا راته واضح شوه چې دموکراسۍ اصل بنسټ چې دی دا الحاد دی ځکه هغو خلکو د دین نه انکار وکړ داسې یو یو منحرف مسیحیت و چې درته تشریح مې کړه د هغه نه انکار وکړ او موږ ته دا څرګنده شوه چې دغه دموکراسي چې ده دا د الله سبحانه وتعالی سره په حکم کې شرک شرک نیول دي یوه خبر مې ویره شو هغه هم ضرور ده چې سړی ورته متوجه شي دا هم په اول درس کې لوستې وه د دیموکراسۍ اصل دی څه شی د خلکو حکومت اوس به تا ته ویي چې حکومت خو وي د خلکو حکومت خو د بل چا نه وي یدونه د مطلب څه شی یدونه د موږ اصل مطلب دا دی چې حکم به خلکو لره وي قانونساز به بشر وي حلالول به بشر کا حرامول به بشر کا یا پارلمنت یا پارلمان چې ورته ویی دا به کا د موږ اصلی مطلب دا دی چې حکم به الله سبحانه وتعالی لره وی اسلامی شریعت لره به وی دیموکراسی ویی چې نه حکم به خلکو لره وی حکم به پارلمان لره وی حکم به اکثریت لره وی که چیرته د اکثریت رایه په دې راغله چې شراب مباح بالکل به مباح وي که چیرته د اکثریت رایه راغله چې سود به مباح او جایز وي لکه اوس چې جایز او مباح دی په څرګنده توګه ټول بانکي سودو هغه سودي بانکونه فعالیت کو همداسې به د اکثریت په رایې ده حلال ګڼل کی حلال به حلال ګرځول کی او حرام به حلال ګرځول کی نو دا یې اصلي څهره شوه چې اصلي څهره یې شرک دی په حکم کې د الله سبحانه وتعالی سره. دا حقیقت په پوره توګه موږ ته واضح شو د چا څخه چې اوس دا خبرې اوروېدل کېږي نو موږ ته چې کله د دې د دیموکراسۍ اصل معلوم شو چې اصل یې ده د کفري الحاد یوه سیاسي څانګه ده دیموکراسي نشأت یې چیرې کړی د اروپا په بېدینه محیط کې او څه شی دی شرک دی په څه شو کې شرک دی په حکم کې یعنی په شریعت کې یعنی په قانون جوړولو کې یعنی په حلال او په حرام ګرځولو کې نو کله چې موږ ته دغه حقیقت څرګند شو نو د هغه کسانو نه چې اوس دغه خبرې آرو ډېرې حیرانونکې او ډېرې بدې او ناوړه دي چې وایي دیموکراسي له اسلام څخه ده تیار وای که نه او یا وایی اسلام د دموکراسی نظام دی او یا اسلامی دموکراسی او یا دیته ورته نور نمونه چه د حق له کلمه اسلام سره د طاغوت او کفر کلمه دموکراسی جمع کیوی او حتی دا خبری د داسی چا څخه ارویدل کیږی چه ځانته مسلمان ویایی موږ د دموکراسی مترادفه کلمه په اسلام کی پیژنو هغه چه شی ده طاغوت نظامونه دوه ډوله دی په نړی کی. ټول نظامونه چې دي دوه قسمه دي یو اسلامي نظام دی او بل طاغوت دي د اسلام پرته چې شریعت نه وي څه نظامونه چې دي هر نوم یې چې ورکړی وي دا طاغوتي نظام دی پس د دیموکراسۍ نظام طاغوتي نظام دی نو چې څوک اوس دا ویایي چې دیموکراسي له اسلام څخه ده د دې معنا اصلي معنا داسې ده چې طاغوت له اسلام څخه دی الیعاذ بالله او څوک چې دا خبره کو چې اسلام د دیموکراسۍ نظام دی ایدو معنا دا شی ده چې اسلام د طاغوت نظام دی الیعذ بالله دا جمع کیدلای شي هیڅ عقل یې نه میني او څوک چې ویایی چې اسلامي دیموکراسي ایدو دا معنا دا شی ده چې طاغوتي طاغوتي نظام. اسلام طاغوتی اسلام جاهلی الیعذ بالله او ده هیڅ عقل نه مینی آیا ده ممکنه ده چی د مسلمانانو څخه د کوم مسلمان دا کلمات قبول کړی او یا هم دا ممکنه ده چی د کوم فهم او عقل چښتن دی دا کلمات رد کړی ردولای هم نشی نو پس دا یوه پردۍ خبیثه کلمه ده چې په اسلام پورې هیڅ اړه نه لري. دریمه جلسه چې ده هغه د دیموکراسۍ نظام شرعاً باطل دی. د دیموکراسۍ د نظام اصل او بنسټ کفري الحاد دی نو ځکه شرعاً باطل دی او داسې هیواد او سیمه د شرعي حاکم څخه پرته او خالي ګڼل کیږي. هر چیرته چې ده نظام دی په اصل کې ده یو ځنګل دی او دلته کوم نظام وجود نه لري شرعاً ده بې نظامه سیمه ده. او په مسلمانانو باندې درې خبرې واجبې دي، په داسې یوه سیمه کې په مسلمانانو باندې شرعاً د دیموکراسۍ ولایت نه شته، دا شرعي ولایت او مشر او امیر نه ګڼل کېږي. دوهم، د مسلمانانو علاقه به له داسې نظام څخه د البراء علاقه وي، نه د الولاء، ځکه چې دی خو د تا قرآن رواخسته، پښه یې پرې ورکېښودله او خپل وضعي قانون یې رواخسته او یې مخې ته کېښود. نو ته به په دې خاطر د دی سه حب الاعمال الحب فی الله والبعض فی الله غوره ترین اعمال د الله سبحانه وتعالی په نیز څه شی دي هغه د الله سبحانه وتعالی په خاطر د یوه چا سه بغض او د الله تعالی په خاطر د یوه چا سه دوستی چې دا دا همدغه الولا او البرا کلمه ده نو ایدو خلکو سه به ته ادې خلکو نه به د تا بېزاري وي، ولې؟ ځکه د تا په قرآن یې پښه وریښې او د تا شرعي نظام یې پسخه کړی دی او د هغې په ځای خپل خودساخته نظام خسته، په دې کې به ته په زړه کې به ته کینه ورسره لرې، دوستي خو پرېږده پرېږده او درېیم دا چې په مسلمانانو باندې واجبه ده چې خپل ولس او ټولنې څخه به دغه نظام پاکوي او د دې په ځای به شرعي نظام منځ ته راوړي نو په مسلمانانو دا درې خبرې هغه شوې او په دې باره کې دا کتاب لیکي چې په دې باره کې د حرمینو امام الجویني په خپل کتاب غیاث الامم کې په دې باره کې یو مکمل فصل لیکلی دی وي د نور وضاحت لپاره به بیا تاسو هلته مراجعه وکړئ څلورمه جلسه چې دا په دیموکراسۍ کې داسې خیر نشته چې موږ هغه ته احتیاج ولرو ډېرې خبرې چې کېږي هغه دا دي چې ځنې خلک وايي موږ په دې کې شک نه کوو چې ديموکراسۍ خو په هغو الحاد او هغو کفري ټولنه کې مابين ترغلي او موږ خو په دې قانع يو چې دا خو په اسلام کې نشته دا يې لږ ميانه روه خلک دي هغه داسې وي موږ خو په دې قانع يو چې دا خو د کفري نظام نه زه خو قانع يم چې دا خو د ناپليون انقلاب و چې دا خو فرانسه کې مابين ته راغله دا خو ولا نه وه خیر القرون کې خو دا نه وه، خو دا خو یوه موثره وسیله ده، موږ څه کړو؟ موږ د دو نه خیر خلو شر یې غورځیو. هغه بیا داسې وي دا ډله خلک، خیر یې رخلم شر یې غورځم. خیر یې ښه څه شی دی؟ وي د حکامو ټاکل او دا انتخابات. دوي د استبداد مانع ګرځي او د رايې حق لري خلک چې خپل هيواد او سيمه کې خپل چارواکي دا وټاکي موږ دا خير خلي شري غورځيو دا خبره هم کاملا غلطه ده او د دې رد په څلورو نکتو کې شوی اول اول اول د دې خبرې رد اسلام کامل او جامع دین دی چې د ژوند د ټولو چارو لپاره لارښوونې لري او د هر مسلمان په دې باندې عقیده ده چې داسې باب چې په هغو کې موږ ته خیر وي د موږ لپاره خیر وي اسلام هغه پټ نه دی ساتلی ټول یې موږ ته واضح کړي دي حتی د قضای حاجت آداب یې هم موږ ته ښودلي دي اسلام دومره جامع دین دی او د حر په باره کښې چې د مسلمان او د اسلامي امت شر دی د هغو شر نه موږ اسلام خبر کړي کاملا واضح دی نو کله چې دومره مکمل وي آیا سیاسي نظام به یې مکمل نه وي او در حال کې چې سیاسي نظام د اسلامي نظام یو ډیر غټ مقصد دی حتی د ټولو پیغمبرانو د نزول یو مقصد د د شرعي نظام تحکیم دی په مځکه کې او وضع خبره ده عدل چی کویمیوی څوک کی کویمیوی په انفرادی شکل عدل رتلای شی هغه یوی قوه ته ضرورت لری هغه قوه چی شای ده نظام ده نو د ټولو پیغمبرانو نزول چی شوای دی مځکی ته هغه څه د پاره اساسی شرط یی دا ده چی دی به عدل کویمیوی یعنی دی به اسلامی نظامونه په مځکه کی جایری کوی د ټولو شرایعو امداد هغه دی. همدغه یې هدف دی یو او بل دا چې د اسلام تاریخ چې دی په دوه دورو ویشل شوی اسلامي تاریخ اول د تکوین اول چې دا اول د تکوین دوره ده او بل چې دا د حکومت او شریعت دوره ده د جناب رسول صلی الله علیه و آله وسلم مکی دور ټول د شرک په وړاندې تیر شوی دی د شرک په مقابل کې مبارزه کړې ده اول اول چې ده مبارزه شروع کړې د عقایدو نه شروع کړې یعنی خلکو ته د بوتانو بدی بیان کړه بیان کړه بیان که او د الله سبحانه و تعالی توحید ته خلک ربلل بلل مګر ټوله مکی دوره تیره شوه مګر مدني دوره چې ده ټوله د حکومت او د شریعت په تاسیس باندې بنا شوې او هماغه وو چې په مدینه منوره کې د یوه قوي حکومت بنسټ کېښودل شو. د مدینې منورې ټوله دوره د حکومت او شریعت په تحسیس تېره شوې ده او اسلامي شریعت د امیر د ټاکلو لپاره د مصلحت څخه ډکې لارې لري او دا چې دی ویایي چې دا دا ټاکنې دي دا د دیموکراسۍ موږ درخلو دا خو هم په اسلام کې هم د دې لپاره ډېرې غورې لارې دي چې د امیر د ټاکل څه رقم وشي، د کومې لیارې نه وشي، د ولي العهد د لیارې نه او یا د متخصصینو او د علماوو د یوه شورا د لیارې نه. اسلام داسې نه دی چې اکثریت ته وګوري ولو که هغه په باطل بنا وي، ولو که هغه کې د کفر او د مسلمان د رایې، د نظر، هېڅ قیمت نه وي، د فاسق او د متقي هېڅ قیمت نه وي، دوی ته کوم هغه نه ورکوي. د اسلام تګلاره چې ده هغه په ثواب او په حق باندې بنا ده نه په اکثریت صحیح ده نو د اسلام اصلي مقصد چې ده تحسیس دی و نظام ده او د امیر د ټاکلو د پاره هم لارې لري نو موږ دیموکراسۍ ته هیڅ ضرورت نه لري دوهم او همدارنګه مخکې مو بیان کړل چې دیموکراسۍ اصل او بنسټ کفري الحاد دی نو چې کله اصل خراب شو نو بیا ښه او بد پکې نشته د ښه او بد جلاوالی به بیا نه کړې بیا چې یو شی بد شول او اصل یې بد شو بیا په دې کې ښه ځای نه لري دریم او دا چې وایي په دیموکراسۍ کې د داسې څه شته چې په هغې کې خیر وي نو خیر به ورڅخه اخلو او شر به یې پرېږدو او دا د هغه امت دپاره چې هغه الله سبحانه وتعالی افضل د امتونو ګرځولی دی ډېر د شرم ځای دی کنت خیر امة اخرجت للناس، پروردګار موږ ته ویایي چې او خلکو تاسو مې غوره ترین د اممو ګرځولي یئ، اوس ولې او خدای شرمول یو د اورپا او د امریکا اغر تکړه تقلیدونه ولې ولې خدای وشرمولئ ما خو تاسو غوره د امتونو ګرځولي یئ او د محمد امته صلی الله علیه و آله و سلم ولې اوس په پردیو پسې منډې وایئ ولې د هغو تقلید کړئ ما غوره ګرځولي یی ولې خپل عزت ولې خپل شرافت د بل په رزالت او په شر او په فساد خرڅوی ولې خدای دومره خوار کړلی ولې او هر چې اختراعات او نوي انکشافات دي دی خو د علمانیت بیراغ پورته کړی دی موږ خو تکنالوژي رویلو موږ خو داسې کو موږ خو د دې څخه هیڅ کار نه لرو او هر چې اختراعات او نوي انکشافات او علمي تجارب او نور مباح امور دي الله سبحانه و تعالی هغه موږ ته پرييښي دي چې تاسو هم خپل کوشش کې وکړئ تر څو د امت د هر عصر زمان د مصالحو په نظر کې نیولو سره په هغو کې کوشش وکړئ تاسو هم کوشش وکړئ چې د یکو او د هغو ځای هم موږ ته معلوم دی چې دا تکنالوژي او دا پرمختګ د کومه ځه راغی د هغه د اندلس نه راغی که د پاریس او د د لندن نه خو تاریخ کې ټولو ته واضح معلوم دی د اروپا د کومه ځا روښانه شوه، علمیت یې د کومه ځا خپور شو، هغه طبیبان، هغه طبابت چه ته انتقال شو چې په هغو عصر و زمان کې چې تقریبا شپږ سوه کاله مخکې به په اندلس کې د اندلس د مسلمانانو په په داخل د روغتونونو کې به د سترګې د کسې عملیات کیدل او د ګردو نه به د تیږو د یستلو عملیات کیدل شپږ سوه کاله مخکې او هغه داسې طبابات نه وو لکه د غرب چې ظاهري وو مثلا دلته د خارش پیدا شي یو ملم درکو ویزه ده به ورسه دپه شي دې باید اصل پیدا شي چې دا یې کومه ځر پیدا شوی او د ده منشه چیرې ده او هغه اسې طبابات وو چې اصلي منشه به یې دا یې تداوي کوله مثلا په یو کس کې به چې بواسیر پیدا شول د بواسير تداوي به نه کړه دی به په دې کې تحقيق کوي د دې وينه خرابه ده ادې مشکل په جګر او په هضمي سيستم کې دی اول به دی د جګر درملنه شروع کوله او اوس چې د موږ جراحانو ته ورشې په آن واحد کې بس د جراحي عمليات درته ليکي بواسيرو مريض بايد جراحي شي ښه جراحي دې کلا بله ورځ به بيا پرې ګرځي بيا به جراحي کوې نه هغه داسته بابت و. او په سوونو په زرهاوو په لکونو کتابخانې وې کله چې اندلس د صلیبیانو د خوا سکوت کو دی دا کتابخانې ټولې چورکیوي او د ابو ریحان البرونی کتاب ابو ریحان د دې کتاب یا په یو بل د انګریز په نامه باندې چاپیوي د غنوم په وریږدي او هغه هم ټول غلط ځکه د هغه صحیح عربي ترجمه نه وه زده چې انګریزۍ او جرمنۍ ته راړي وي ټول غلط او بیا رادي کیسه ډیره زیاته ده چې ان شاء الله دا به بیا په غز وای فکري کې ویایو او د ما دغه کس نوم هم اوس د یاده وتلو چې ده د البروني نوم بیا په څه نامه باندې په اورپا کې بدل شو او هغه ته یې د طب هغه طبابت اصل ورکړ افسوس چې مسلمانان اوس د خپل تاریخ نه داسې داسې شاته دي چې دی ار څه ته بس ځاله بل د امریکې او د اورپا دی او ځانونه یې ویر کړي دي او هغه چې د الله سبحانه و تعالی او د هغې د جناب رسول صلی الله علیه و آله وسلم له جانبه موږ ته امر نهی هدایت او لارښوونه ده نو ټول خیر په دې کې دی او په دې برخه کې موږ هیڅ چا ته ضرورت نه لري هیڅ چا ته پنځمه جلسه چې دا د دیموکراسۍ د اسلامي نظام په وړاندې کوتای تحریک دی کوتای تحریک دا دا دیموکراسي چې دا دا په اصل کې د مسلمانانو د سیاسي نظام ځان کدن دی دا په اصل کې د مسلمانانو د سیاسي نظام په وړاندې یو کوتای تحریک دی چې په لیار کې ورته ناست او چې څنګه لږ مسلمانان رشد پیدا کو ګړز روي غورځوي ډېر کسان د کفري هېوادونو له خوا په غربي او په عربي او اسلامي هېوادونو باندې د فکري هجوم په اړه نه پوهېږي، دی فهم نه لېري، کوم چې دوی دعوې کوي چې موږ ستاسو ټولنیز نظم او ستاسو ازادي غواړو، بې امني له منځه وړو او ستاسو د ازادۍ او امن ساتنه کوو. وار وه ای ارویدونکه! او ولوله ای لوستونکیه، آیا کفري هېوادونه پر مسلمانانو باندې دومره رحمت او شفقت لري چې مسلمانان د جابرو حاکمانو څخه خلاص که او دی ته امن راوړي، دی ته پیشروت راوړي، هغه د تا دست په غم کې دي؟ که موږ پوه شو نو دا رحمت او شفقت نه دی بلکې دا د اسلامي نظام د لارې شکول دي تر څو په اسلامي هېوادونو کې اسلامي نظام رانه شي. دی څکه حاکم ظالم رژیمونه په تدریجی توګه قدرت ته رسوی یو یو جابر یو فاسق یو بدماش را پیدا کوی دی په اسلامی ولس کی ورو ورو په تدریجی اړخ قدرت ته رسوی دوی چه بغاوتونه شروع کړل او په خلکو کی د هغی رسوخ ته وده ورکوی په مسلمانانو باندی به لښی او کیل نوری را تاو شی چه د اسلام پرته به بل د رجوع ځای نه لری او کله چې د اسلام د بیا ژوندي کولو او اسلامي ویښتابه ځواک را پیدا شي او څه قوي شي او نږدي یی وي چې حاکم رژیم نسکور کا یعنی یورې خو په تا پاسکان او پاجران مکررې وي دی دی کار دی او بیا چې کله د د پاسکانو پارجرانو په مقابل کې مقاومت شروع شي او نژدې وي چې دا نظام نسکور کو، په دغه وخت کې بیا د دی درواغجن رحم او شفقت په جوش رڅي د کفارو په دغه وخت کې بیا څه ویایي؟ بیا نو د دیموکراسۍ پیرو هیوادونه د دیموکراسۍ د راوستلو غوښتنه کوي، مګر اصل حقیقت دا دی چې دوی د اسلامي نظام مخه ونیوله، په دې وخت کې بیا د دی شفقت رښکاره شي. او پر خلکو باندې په یو نامه او بل نامه سره هماغه جابر او ظالم حاکمان قدرت ته رسوي او یا د هغوی ملاتړ کوي ترڅو اسلامي ځواک د اسلامي نظام قیام ته پرې نږدي لیکن اسلامي ویښتابه او اسلامي ځواک ته په کار ده چې خپلې صحیح لارې ته د ادامه ورکړي او د الله سبحانه وتعالی په اذن به حتما خپل مقصد ته رسي. والعاقبة للمتقین مګر ځنې بیا د بصیرت پرته د هغوی په دام کې ګیر شول دا مصنف یی محمد بن شاکر الشریف متخصص بالسیاسة الشرعیه دا ویی مګر ځنې بیا د بصیرت پرته د فکر پرته د دیموکراسۍ په دام کې ګیر شول او د دیموکراسۍ شعار یې ورسره بردرګه کړ او څه او څه نا چی څه یې ورکړل خو په مقابل کی یې عزت ته وابرو ټوله لاسه لاړه همداسی ده که نه او زه یی هنوز هم هغه ورځ په یاد لرم چی د یو عربی هیواد رئیس جمهور دی ته تیار شو چی یو اسلامی حرکت یې چی پوره قوت یې تر لاسه کړی و او هر ځای یې مرسته کوونکی لرل او خبره تر پوځ او پولیسو پوری هم ورسیدله یعنی په هغو کی یې هم خپل نفوذ کړی و. ورداخل شول او وروسته یې په رسمي بیان کې په دیموکراسۍ باندې اعتراف وکړ، زه چې فکر کوم محمد میرسي ته اشاره کړې. د دعوت د اصولو نه دا دي، دا دا دا ټکه یې په نظر کې نیوله چې ته به مشخص نوم نښلې. په دیموکراسۍ اعتراف وکړ، حال دا چې په دغه ګوند باندې څلور پېړۍ تېرې شوې وې، څلور پېړۍ یې مبارزه کړې وه، څلور سوه کاله. او ډېرو کسانو چې دغه د دغه اصل حقیقت باندې نه پوهېدل هغه دا نیک کار بللاوې چې دا ډېر ښه کار دی موږ کولای شو د دیموکراسۍ د نا لارې نه نظام راوستل شي اوس هم اکثره خلک په دې فکر کې دي خو دی عبرت نه خلي ولې چې په دې دریش فکر باندې رای باندې په اکثریت د خلکو باندې قیادت ترسیدلی و ولې اوس په زندان کې شپې تیری ها فکرم دی که نه ولی زندانی شو خو ته خو یی د اکثریت حکومت دو درواغزنه کله د اکثریت حکومت دی کله اکثریت ته اعتبار شته اکثریت کفر او اسلام ته دی څوک چې د اسلام غوښتونکي وي هغه په هیڅ وجه نه مینی په هیڅ وجه والله چې سل فیصد رایه یو سیم که دې پرېږدي که یې پرېښولی خو میرسي به پرېښی و درې شپېته فیصده رایې وړې وې نه دې پرېږدي مګر هغه څوک دوی ته وفادار دی چې هغه د دوی په مکتب کې روزل شوی وي لکه د هغه په ځای چې راغی پوځي کودتا یې پرې وکړه او دا چې دوی ولې پوځي کودتا ته ترجیح ورکوي دا به هم په غزوه فکري کې انشاءالله العزیز بیا ولولو چې دی په کومو تکتیکو باندې اسلامي امت محاصره کړی دی او څه رقم دوی نشأت کړی دی دا یوه خبره ډیره ضروری ده غزوه فکری چې ده دا زښت مهمه ده غزوه فکری داسې کسان چې په ټانګ او توپ حتی څو ځله زخمی شوي دي زندانونه یې تیر کړي دي نوکان یې په امبورو وښکل شوي دي خو د دی قیادت ته نه دي تسلیم شوي ښه یې ووینئ مطالعه کې وکړئ او تور ویښته یې په غرو کې سپین شوي دي نه دي تسلیم شوي خو په فکري غزوه کې فکري کار چې پې وشو داسې یې تسلیم کړل داسې عجایب او غرایب یې د خولو نه وځي چې ته به هم عجیب او غریب پاتې شې فکري پوهاوی دومره مهم دی دومره مهم ارزښت لري وبالله توفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین